مخکې دا اوس اجمال فاقیم الصلاة و آتو الزکاة ربط دا ده قائم کوي مول ادا کوي مول او ور کوي زکات نو دا اجمال نو په مول او په زکات سره څه چلو شي عبادت بدني کې عبادت مالی کې مول عبادت بدني روزه په کې مراله آتو زکات کې زکات صدقات په کې ټول راځي واعتصموا بالله او مونږلی ولوي بالله الله سره حضور حضور کې اوسئ دا د حضور مسله چې حضور کې اوسئ واعتصموا بالله هو مولاکم دی الله دا الله مولا تاسو دی فنعم المولا اخو نعم النصير اخو مددگار مدد په دل درکې او تاسو د عبادت بدني او عبادت مالی لا کلک کوي اوس الله کامیابی د مؤمن خیخه مؤمن کامیابی دا ده بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی شروع کوم په نوم د الله تعالی دا سي الله ده الجامع لاوصاف الكمال چې جمع کون کې د اوصاف د کمال په مؤمن کې مؤمن کې جمع کړی دي اوصاف د کمال په مؤمن کې الرحمن على المؤمنين بإيمان رحمان په مؤمنانو باندې چې ایمان ورکړي دي لا اله رحم نه دا لوی رحم نه چې ایمان مؤمن له تصدیق دغه اقرار ایمان ورکړي الرحیم علیه باضافه اوصافی اضافه اوصاف د مؤمن بیانې صفات نور صفات مؤمن لور کړی دي د وجه ایمان چې ایمان پکې دا اوصاف پکې کې ایمان پکې نه دا اوصاف پکې نشته ده دا یو بشارت ورکي او بشارت دې سره ده چې عبادت بدني عبادت مالی کوي او تعلق د الله سره واعتصموا بالله اعتصام بالله یعنی دمر حضور کې اوسې دا د حضور مسله ده دې حضور کې اولیاء اوسې چې بل پر خیال لې بس هر یو کار کې د الله حکمت ته راضي انسان نه کوي نو دا مؤمن اوس بشارت ورکی د خالدون پورې چې دا مؤمن کامیاب دی قد افلح المؤمنون په دې در کامیاب دي بهرمن دي مؤمنان کامیاب دي بهرمن دي مؤمنان مؤمن کامیاب دي الا يفلح الكافرون بره نمومي کامرا کافران کافر بره نمومي کامیاب نه دي مؤمن کامیاب دي او د کافر کامیابی ولیدا ته د الله توحید نه مني د مؤمن کامیابی ولیدا د الله توحید مني د الله تعالی عظمت د پیغمبر رسالت قیامت عبادت بدنی عبادت مالی کی واعتصموا بالله او الله سره تعلق دی نو کامیابی په دی باندې ده قد افلح المؤمنون پتی سره کامیاب دي بهرمن دي مؤمنان مؤمن کامیاب دي ولی مؤمن کامیاب دي الله تعالی مؤمنان کامیاب کړی دي د دې ژوند د کامیابی دی مرګ د کامیابی دی دنیا د کامیابی اخرت د کامیابی دغه دنیا کې عبادت کوي اخرت کې بوله الله دا غي اجرونه ورکړي نو کامیاب دی مؤمن ا مؤمن د الله تعالی د نمونه نه یو نوم دی طالبانو المؤمن الله مؤمن دی دا الله د نوم معنا څه ده الله مؤمن دی امن ورکي مؤمنانو لا د عذاب د جهنم نه مؤمن به ساتي د عذاب د جهنم نه او مؤمن ته مؤمن چې وایي یو مسلمان دی لکه مؤمن ته کوم په لمن مؤمنان یو شکر دی نو د مؤمن د نوم څه مطلب المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي روایت المسلم مسلمان مراغله دی مؤمن مراغله دی مؤمن هغه دی چې بل مسلمان د zarar د جبه او د لاس د نه په امن وي چاته zarar نه راځي نه په جبه نه په لاس باندې نو قد افلح المؤمنون او لا يفلح الكافرون برینه مومي کافران مؤمنان سوق دي څه صفات دي دا و صفات دي د مؤمنانو الذين مؤمنان هغه کسان دي هم في صلاتهم خاشعون دې په منځونو خپل کې خشوع کوي خشوع کوي په منځونو خپل کې ښه ډیره خشوع سره ولاړی دا خشوع شرط د پاره د قبول له پنځ د شافعي سبقه عبد الواحد بن زيد وي اجتمع العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا مع قلا وقال عليه السلام إنما يكتب للعبد من صلاته مع قلمنا چې دا دی اوی دا سې دی وکړل قوما جلسه قاعده هغه دی وکړل قرات ته ولست اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاته نو شافعی دی وای دې خشوع د موز نه قبلي او زمونږ امام ته وای موز ذمه فارغه ده ذمه فارغ شو قبول نا قبول الله ته معلوم دی قبول نا قبول الله ته معلوم دی د غاړه خلاص شو د حکم وکړه حي على الصلاه باندې عملک راغ زائد نجات تا نو ګوره شافعي ته سخت کړه خبره امام ته نرم کړه خبره ښه چې ته وضو کا په خپل وس باندې خپل خشوع کوا او هغه وخت او هغه زمانه لاړه چې موږ کې به خوشو و سړی به ولاړو هیڅ به نه لیدل با هیڅ به نه لیدل او یو الله سره به داسې د معراج المؤمن لکره نو معراج کې بل څوک نه ځایږي د دې وجنه تامل د الله او د بنده په منځ کې یو لوی راز دی راز مراد کې بل څوک نه ځایږي ښا ته به خوشو کې په موس کې تواضع وکې الذين دا مؤمنان هغه ثاني هم په موزونو خپل کې خاشعون خوشو کوي خوشو کوي پائے کې والذین بل دی بددار والذین هم دا مؤمنان هغه ثاني هم عن اللغو معرضون لغو کار نه اعراض کوي لغو کار اعتقادي وي که عملي وي لغو کار نه اعراض کوي نو لغو کار څه دی عمل وي قولا فعلا د لغو خبرنا د لغو کتلنا د لغو وینانا کارنا د ځان ساتي او دا لغو کار ته یو خلک لبی کوي ته ورته ګوري نو دا لغو نه ده خپل وخت قیمتي خرابې نظر خرابې او ګوري ته ګوري له ولا عيب ته ګوري دا لغو کار ده مؤمن بدا نه کوي چې مؤمن کې کوم صفات دي هغه بدا دې رضان ساتي هو کدا صفات پکې نه نو بیا ټیک ده کوي دې څه چې کوي لکه چې خلک څه کوي تاسو ګوري نو مؤمنان علی اللغو للغو خبرنا موردون اعراض کوي لغو هغه چې هغه په شریعت کې داغي فائدہ نه په شریعت کې فائدہ نه تا ته داغي فائدہ الټه نقصان در طرفي نو په قتل سره فوریدو سره په وینا سره نقصان دی ناغي نزان ساته عن اللعب بتحليل الله وتحريمه دون غيره د پاره د کلمې د زکات فاعلون قائلون قائل او بعضی وی حکم راغلو تعین بیا په مدینه شریفه کې شوی وخا مکه شریفه کې حکم راغې او تعین بیا الته کې وشو هم للزکات هم لکلمه الزکات د پاره د کلمې د پاکوال فاعلون قائلون فاعلون کون کی یعنی اے قائلون دا آثار دا تلک التحارتنا دا غی آثار دی تحارت زکاة ورکی او دویم دا دی زان پاک ساتی پاک سان ساتی والذین هم للزکاة حافظون حفاظت کوي نو دا نه چې زنانه به حفاظت کوي سړي به حفاظت کوي خدي به حفاظت ټول به حفاظت کوي دی د پاره د فروج خپل حافظون حفاظت کوي دی به حفاظت کوي ځان مساتي په حدیث کې راځي اتقوا مواقع التهمت ځان ساتي د ځایونو له تهمت نه تهمت ځای ته مزه چې په علم طالب باندې او په دین باندې اثر غورځيږي هغه ځای ته بالکل نه دی حافظون حفاظت کوونکي دي د خپل ځانونو نو حفاظت د خپل فروج حفاظت کوي د نظرونو حفاظت کوي د غوګونو حفاظت کوي د اعضاء حفاظت کوي هغه ځای ته نه دي سړی دي او که خذي دي دی به حفاظت کوي بل صفت د مؤمنانو دا ده قد افلح المؤمنون ذکر الا على ازواجهم مگر په ازواج خپل باندې خپل خاوندان باندې او ما ملکت ایمانو یا هغه مالک مریجی مالکان شوی دي خلاصونه دی هغه ورته خزیر ازي هغه ته ګوري ازي راځي فینم غیر ملومین دای نه دی ملامت پدې کې دای دې کې ملامت نه دی دای باندې وعید نشته دی ولې نشته دی ځکه چې هم توافونه هغه خور وخت واف کوي تپوس کوي دا حکم دا حکم رہے دے ذی راضی فینم غیر ملومین دې دې ملامت پائے فمن ابتغى غچا چې طرف کما وراء ذالک ما سیوا د خپل بیبینا ما سیوا ما وراء ذالک ما سیوا د خپل بیبینا فاولائکم العادون دا کسان تجاوز کوونکې دي په خیانت سره امانت په ځای را نړ خیانت وکړه او اولایکم العادون دا کسان تجاوز کوونکي ګورې تجاوز وکړ طالبان حد نه تجاوز وکړ امانت خیانت وکړ په امانت کې والذین مؤمنان هغه تان دی بل صفه دلالهم لامانات دې د امانتونو خپلو امانت په ځای راړي المجالس بالامانه مجالس په امانت سره دي قولن وی که فعلن وی امانات هم امانتونه امانت په ځای کې خیانت بنه کې کور د ازمکه خیانت نه کوي په دې ازمکه تا یو سره اوس پاړو ازمکه ته وایي هر ازمکه ته دې سړی څوک معلوم نه دي مونږه مړه تا کې درې میاشتې کې دوه سلور میاشتې سپاروي د پاره امانتونو خپلو وعهدهم د وعدو خپلو دا یمین نذور وعهدهم راعون رعایت کوي راتل کوي هغه ته یعنی رعایت کوي دا غي خیال ساتي د وعده او د امانت دی خیال ساتي وعده مشران به وعده نه ماتوله وعده کلو پابندو دا څه پابندو کنه سر به ملر شي وعده نه نه واپس کیږم اوس د خلکو وعده نشته وعده نشته امانت نشته لخوا وعده امانت دواړه لاړ امانتم ختم شو وعدیم ختم شو او کافر خو غدار د کاغه وعده باندې وفاو نکي نو او پدې نه عذابي او مکلف ایمان باندې مؤمن په وعده باندې وعده وکي او بیا ته نوي بیا تاغینا دی عدول کوي بل پلا دا دوه سیدونه امانت او وعده دا ډیر لوی شی دی ځکه موږ وعده کړی و الست بربکم قالوا بلا قالوا بلا انت ربنا نو وعده کړی وکړ اوس کې سره مرتد شو د نقض د وعده او کړه به قتلېږي ور قتل لپکې تا نقض د وعده او کته مرتد شوی تا الله سره وعده کړی و ته به دې به قتلېږي خان نو دا وعده اوس مؤمن په ځای نه راړي خان و امانت او وعده د دې وجنه د دنیا کې با افتونه دا راځي چې امانت نشته او وعده باندې وفا نشته دی نو وعده مخلوق سره نه خالق سره یو قرآن فاتحه وعاهم راعون والذين بالمؤمنان آكتانهم على صلواتهم دی په اوقات د منځونو باندې په منځونو باندې یعنی په اوقات د منځونو یحافظون حفاظت کوي تفصیل ګوري په فقہ کې چې څنګه حفاظت وکړي څنګه طریقې سره موز وکړي څنګه په آرام باندې قوما جلسه قیام وغیرہ قرات اولئک هم الوارثون دا کسان ولذالک د دې موصوف په دې صفاتو په دې اوصاف وو باندې یو په لږ صفات جوړې کو وو صفات جوړې او وو صفات راغلي دي په دې وو صفاتو یا په دې لږ صفاتو باندې اولایکم الوارثون دا وارثان دي دای په میراث وړي د کافرانو نه اماکنهم فی الجنان زایونه دای په جنت کې د کافرانو ځای به الله تعالی په جنت کې مؤمنانو لور کې ښا مؤمنانو لبول ورکی ځکه دای په وعده او امانت په ځای راوړل الله حکم مخلوق او د خالق دواړه په ځای باندې راوړو نه ټګي کوي نقض د عهد نه کوي وعده خلاف نه کوي امانت په ځای راړي لغوي نه ځان ساتي په موږ کې خشوع کوي او د کلمې د زکات او زکات ورکون کې قد افلح ذکب بهرمن شاء الله وی کامیاب شه الله دې مؤمنان دقشان او صاحب کې پیدا کی دا شته او په ادنا ایتیت سره شر مؤمنانو کې په ډیر ادنا ایتیت او بعضو کې په ډیر اعلا پیمانه سره دي ښا اولایکم الوارثون دا کسان چې وارثان دي د جنت د کافرانو نه زایونه دا غي په جنت کې دی په میراث الذين دعوا كثاني يرثون الفردوس چې په میراث سره وړي جنت فردوس دا جنتونه ټول یو دي اعلی په کې جنت فردوس ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی تاسو سوال کوئ د الله نه جنت فردوس چې الله جنت فردوس ته بوزي هم فیا خالدون دایو په دې جنت کې همیشه وي همیشه وي په دې جنت کې بیا وتل نشته ده مرګ نشته ده ختمې دل نشته ده هم فی خالدون دی په دې کې همیشه وي او په یو حال باندې وي او تنګيږي بنا یو حال باندې وي او تنګيږي بنا تنګي په جنت کې نشته طالبانو دا ته عجیب مقام الله تیار کړی او دی مؤمنانو له رستی صفات راضی سړی وی یره دی جون نه خواغه ځای ډیر خده الله دې زمونږ استاد پر رحم نصیب کړي پر رحم بده طالبانو عمل زمونږ نشته دي موږ بس عمل وکړو او بیا دا زمانہ کې ظلمونه دي زیاته دي فسادونه دي شرونه دي نقصانونه دي ګناونه دي افتونه دي مصیبتونه دي دې کې بس څوک دغه وکړي اذان نه نوزګاریږي بالکل مال په دې څوک ضمانت راکړي نو زه ول ضمانت ورکوم په جنت سره په جنت باندې رسول پاک وي زه ول ضمانت ورکوم په جنت باندې نو داشته مؤمنانو کې پادو کې په اعلی پیمانه دي ولې رچت اولیاء بزرگان صلحا نیکان هغه کې دا په اعلی پیمانه او دا صفات اصحابانو کې تبع تابعین امامانو کې سلف صالحینو کې اولیاءو کې او ممکن شته په ډیر ادنا حیثیت سره ډیر ادنا دي ګره لګ ادنا نه دي ډیر ادنا دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مال چې چا ضمانت راک پدې زول جنات ضمانت ورکو په جنت باندې اوس کمالات د انسان یو حسی دی یو معنوی دی حسی کمالات د انسان او معنوی کمالات د انسان کمالات په انسان دو قسم دي حسی کمالات کم دي حسی کمالات سلاسلوا نطفوا علاقوا مدغوا عظام تفقد روح دا وشو و صفات حسی دي دا انسان د دې صفات دې نه جوړ شوی دی دا حسی صفات دي معنوي صفات کوم دي د ثلاثه مقابل ایمان دی ا د نطفه مقابل خشوع ده د علاقه مقابل صلات ده د مدغه مقابل ترک د لغو ده د عظام مقابل زکات دی د لحم مقابل حفظ د فرج دی او د نفعی مقابل حفظ د امانت دی ولی حفظ د امانت دی ځکه د انسان الله جدا را لګلې دی دا یو امانت دی دا امانت دی کنه هغه بزرگ زوی وفات شو او یو اصحابي واقعا د اصحابي راغلی دا حدیث کې خدي ورته وی تعالی چې امانت درکو بیا درنه امانت غواړي نو ته به سکه وی زه به ورکوم نو وی ته به خپای ته خوشاله وی زه به خوشاله چې امانت ورکم د دواړو په دغه کې دا راځي نو ستا بچی د الله امانت درکړې او الله واغست حدیث کې دا راغلی هغه بزرګ هغه خدای تعالی الله امانت درکړو امانت درنه واغست انسان دا ځکه دا نفخه د روح امانت دی دا الله جدا دنیا کې پیدا کړی ته یو امانت یې مګه کې راوستي او څومره موده به امانت په پدې ځمکه څومره موده سل کال به شل کال به زر کال به بیا به الله څخه او شي نو په امانت کې خیانت نه راوړي انسان تا په امانت کې خیانت وکړو غر خیانت نه کوي اسمان خیانت نه کوي اسمان ته وای وریګا څنګه وریدا پرونه تاسو وریګی ښا خوي ښا زمګه امانت نه خیانت نه کوي زمګه انسان پکې انسان کی دي وای دا مون سپارل لري امانت په ظاهر اړه او سبق واخلا د غرنا د زمکنا او د اسمان نه دا اسمان اروح الله ذکر کوي وای شي او په زمکه موږ ګرځو ار وخت کې دې زمکه ته پس مګه ګرځو کنه خو یا ناس یو یا په ګرځو یا ودیو نو زمکه راته دومره خوا کې ده بیا ته فکر وکړه چې ګوره دا زمکه خلاف امانت نقصان نه کوي او زوم د الله مخلوق یم زمکه هم د الله مخلوق ده دا حکم منی او زه دومره بیکاره بی خوند چې دې حکم نه منم اسمان ته الله وی ورېګا بیا پکې سکړ نه خانه وریږي امانت اسمان وریدل دي د زمکه زرغونه ده اشیف کې کېدا امانت په پکې پرو غرونه امانت لولي دا دی ونی کوي چې یو یو ونی تاریان بشي او انسان وحملها الانسان تغییر کو په دې امانت کې انسان نو دا کمالات حسی چې سلادره نطفه ده علاقه ده مضغه ده عظام لحم نفخه روح دا و کمالات حسی او و کمالات معنوي ایمان خشوع صلات ترک لغو زکات حفظ د فرض حفاظت ته امانت دا هغه معنوي دي ښا هر انسان له الله دا ورکړي دي مسلمان لا او چې دې په دې امانت راړي نو اولایکم الوارثون الذين يرثون الفردوس بیا یې ته ولګا اولایکم الوارثون الذين يرثون الفردوس آلته کې به بوزي ښا اوس هغه کمالات حصي ذکر کوي ښا ولقد خلقنا الانسان ابتداء د انسان وای الله وای پته یې تر ما پیدا کې انسان ابتداء من سلاله من فين دغه سلاله د خټینا سلاله ته وای د خلاصې د خټینا دا رات جمع کړي وا او دای کرلې ول ور کړو سلوي خرزي په دې باران شوی وو نو یو عجیب خمبیر ولا ورکو یو عجیب ثلاثه خلاصه را غونډه کړه ان سلاله من طين ثم جعلناه بیا مې وګرځو دې انسان ال ذریت دې انسان د نطفه النطفه انسان لم دې من نطفه نه پیدا د تمام زمکه نه ولا ما درا غونډه کړه او دته میرا وستا ثم جعلنا نطفه بیا مې وګرځول نطفه فی قرار مکین فغا رحم قرار پر رحم مکین مضبوط 40 یوما هغه مضبوط رحم نه دار قسم افتوننا هغه په امن ویخه په رحم کې مضبوط هغه کې پروت وي سلوي خره پیدا کوم د دې علاقې د دې وینینا مدغه مو ټوټه د لحم مدغه اللحم ټوټه د لحم لحم پیدا شي نو پاره کې دا اډو کې پیدا کیږي نری نری اډو کې پکې راځي نری نری رګونه پکې راځي نری نری هغه فخلقنا المدغه الله وی القان او ګورخه دا کمالات حسی دي فکسونا العظام لحما دا شپږ شو ثم انشانا خلقا اخر بیا پیدا کوم دلر په پیدایش اخر سر بنفع الروح نفخذ روح راشي بعد کمال صورت کمال صورت راشي د چې مکمل شي په سلور میاشتو کې نو ملک تفوس کې یا الله دا جسم خو مکمل شو دی به مؤمن وي که کافر وي یو او مجموعه رزق بس عمره یوم یو ټن دو ټن نیم ټن یو چټاکې دو چټاکې څومره به یو بیا دا وای بیا وای عمر به سمري عمر به سمري نو دا اجمالا ولګي دا اجمالا ولګل شي هر انسان چې پیدا کیږي د عمر د قران هغه او د مؤمن او کافر هغه او د مرګ چې دومره به عمر وي دومره پس بمړيږي د هر انسان کافر مسلمان دا لیکل شي خانه الله ورته وای دا ده دی باندې ملک مقرر دی د هر یو ملک خپل خپل ډیوټي ده هغه کوي تفوس رب العالمین نه کوي نو انسان لغم څه پکار دی انسان ته یو الله ته متوجه شه چې په داسې کمالات حسیه پیدا کړې وي دي کمالات تاول وګوره ذات انسان لا وینه ورکا بیا ولا څومره وینه چې ولا ورکه هر څه ولا ورکه دا ټول شیدونه ولا ورکه وای د دینه مال انسان پیدا کا او دا انسان لکه مونږه تاسو چې یو کده پیدا کو د دې پینځل لکه ماشينان جوړ کی د هغه نشي پیدا کول دا یا ساتي دا الله یو ماشين جوړ کړی دی هغه ماشين کې دا پیدا کیږي چې غرحم دی دا داسې رحم داسې یو کارخانه ده دومره ملک پکې کار کوي او الله تعالی انسان پیدا کی کنه بیا خو دې چاته باجت نو خو نو توبه دې ورکولا هغه به ماشين کې اچولا بیا به وینې اچولا بیا به دا دا دا دا دا, دا. بیا به انسان راوته مو دې کې کنه دی نو بیا به عمر څوک لیکي خوراک به څوک لیکي شقی یا سعید کافر یا مسلمان وسوک لیکي دا وسوک لیکي الله قربان دا الله نه الله وی دی خپل پیدایش ته سوچو ځکه حدیث مبارک کې راځي من عرف نفسه چا چې ځان او پیجند فقد عرف ربه دی به رب پیجنې چې ځان چا او پیجند دی به رب پیج مسلمان ځان پیجندل لري چې زه خو الله په عجیب شان سره پیدا کړم که ویلی دی او ریدلی خوی کنا فاجیب شان سره پیدا کړي نو دې الله تعالی ربوبیت خالقیت وحدانیت هر سمنی په ساده الفاظو کې الله سره دستالي ته پیدا کون کې دا د انسان غ کمال د مسلمانو دغه دا اخیری باندې دې کامیاب دي په دې عقیده دې الله ته نږدې دی چې مسلمان له ذات دا دلایل دي دا ټول ګورا ورکی راولا ورکی راولا مغروکی خخ کا تب الله تا تو عبادت ترا تو انابت ترا الله تا ډیر متوجی شي چې یا الله خو دې سنا شاکر یا الله دې ډیر مجرم يم یا الله ما خوستا شان عبادتونو کو ستا حکم باندې برابر تا چې کوم انعام ما سره کړی دی ذکر ځان سره وام که زما زر کاله ژوند دی ا دې یو ایمان شکریا ادا کو خدای شته سر د سي دین موجتو کړه دې ایمان شکریا ادا کو زر کاله ژوند دی الله تعالی پروت پسې دې ایمان شکریا نشه ادا کول لا نور انعامات پریدا چې پیغمبر دی او دا انعامات دی او دا جنت او رزق او دا دا دا اعضاء له څنګه درګړي دي ته دې ټول ته وګوره وان تعدو نعمت الله لا تعصوها او انسان لدی کی فکر پکار دی فکر په کائناتو کې نو که کائناتو کې فکر نشي کوله قمقله دور وخت درته نشته نه راشه ځان ته وګوره کنه بار زړه ته دی وګوره پیپړو ته دی وګوره ګردو ته دی وګوره لړمون ته دی وګوره بیا انتظام ته دی وګوره بیا په کم حدیث شریف کې راځي په یو خله باندې تاسو خوراک کوئ او په دوه در نوځي دنیا مو خوړه ده هل من مزید بچی جهنم آواز کې هل من مزید انسان آواز کې هل من مزید الله وې دې ته وګوره کمالات حسی کمالات معنوي اوس کافر دا دې ته نه ګوري کافر شو هغه دې ته نه ګوري مسلمان دې ته ګوري اوریدلی وی اوریدلی وی پښتو کې زمشرانو نه قران ویلي د عالمانو نه اوریدلی د تصدیق دی دی منی دی کامیاب دی خان الله وی دا دومره برکت می دی ساس کی وبول ورکو دا دومره احساس کی وبول می یو کمالی انسان جوړ کو چې هغه د برکاتو د کمالاتو مجموعه ده دومره ذهن مې ورک دومره مازغه مې ورک دومره بصیرت مې ورک دومره طاقت مې ورک دا چا وکړل فتبارک الله برکت دې اند الله دی بول الله برکت ورک دی انسان لا الله برکت ورک دی انسان لا الله عقل ورک دی انسان لا الله تعالی توفیق ورک دا انسان دین تراوست قران ته کینو دا الله په توحید باندې لګیا دی فکر کوي او د زمکه اسمان کائنات او بیا ځان ته چې وګوري بیا یې پاسي بیا ورته د د په بدن کې قیامت هم ده او دنیا هم ده چې ویخي دنیا ده چې ودي قبر ده چې پاسي اخرت ده ستاسو په دې بدن کې دنیا ده قبر ده قیامت ده او کې انسان سوچو کې دا ټول چا کړی دی الله وی فتبارک الله برکت ته هند دی الله هو احسن الخالقین هغه احسن الخالقین دی دلته کې معتزله وی چې تاسو وی خالقان موږ ډیر دي کنه هغه وی عبد د خپل فعل اختیاري خالق دی وګوره قران کې راغلي دی هو احسن الخالقین دا الله تعالی خد خالق احسن المحولين وی ګرځول دا تیزونه او تیت نه جوړ کی تبارک الله برکت ته انسان الله برکت ورکړه دا برکت ورکون کې الله دې دې دلایل ته سوچ کول غواړي دې کې فکر غواړي دې کې دنه تل غواړي چې انسان لاړ شي دی په خپل وای وای شي رستو انسان په خپل اقرار کوي چې او زه یو چا پیدا کړی دا دهریان چې ونی سي دی وی او یو ذات دی یو طاقت دی چې هغه پیدا کول کوي یا په خپل دې تسلیم کی خپل ومني خانه انسان به مني به دې نه کیږي نو دې پوری دا الله تعالی د انسان کمالات حسی او کمالات معنوي هغه بیان کو پدې کې صفات د مؤمنانو او بیان د ضرورت او تعلق د دو چې دې ذات سره تعلق پیدا کا اوس الله تخفیف ور کوي تاسو به دنیا کې پیدا کړی رامه اوسئ انسان د الله تعالی د قدرتونو نه او د الله تعالی په توحید باندې د انسان د وجود د انسان د پیدا کول د انسان د کمالات د معنوي او حسي دا دال په وحدانيت الله باندې چې الله واحد لا شريک ثم انكم بعد تخفيف ورقيقه ثم انكم لتكميل الكمالات المعنويه والحسيه دا کمالات حسی او معنوي بعد ذلك پس دې مذکور کمالات حسی او معنوي نه لمیتون تاسو مړي دن کیي مرګ را روان دي طالبانو تاسو مړي دن کیي دا کمالات پیدا میکل نبلوکم ایکم احسن عملا امتحان دې انسان په ما پتا پټول باندې امتحان دې لنبلوكم ايكم احسن عملا ثم انكم بعد ذلك لميتون تاسو مړیدون کی بیا بمړ شي او د مرګ وخت شکل ځای نه دی معلوم دا الله پټ کړی دی انسان ته نه خي ولي پټ کړی دی چې دا انسان مرګ ته تیارې کوي چې دې مرګ ته بالکل تیاری هر وخت کې دې مرګ ته تیاری الا وکامیابی ښه مونږه تاسو دې الله تیار ساتي مرګ قرآن روان دی شکل دې معلوم د مرګ په کوم شکل راځي ځای نه دې معلوم چې کوم ځای راځي وخت نه دې معلوم چې کوم وخت کې راځي درې واړه الله پټ کړی دي چې څو زور د تیار یو دا مطلب هر وخت کې انسان ته مر هر وخت تلون کې ښا سکندونه پکې نه لګي ثم انکم استاد لاړی زمړ شوی لاړی تش مرګ نه دی چې مړ شوی نو لاړی نه جماعت دې ګټي لټه ختم شو نه خلاصيږي نه ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو پس د قیامت ان ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت روز د قیامت باندې تبعثون تاسو به ژوند کړی شي تاسو به ژوند کړی شي نو څوک بلا دا ته ژوند کړی شي الله تعالی بذرتا په غیبانه تا چې دنیا کې څه کړی د هغه جزا بدر کوي دلا دا ژوند کوي د سلام تا سره وعده کړی دا تا سره وعده کړی چې تا به ژوند کو او تا سره ما وعده کړی دا که مسلمان وي جنت ته به بوزم که کافری دوزخ ته به بوزم وعده وړي کافر دوزخ ته بوزي ته دې کائنات نه تا توحید نه معلومو تا د ځان نه توحید نه معلومو تا د وعده د الله نه انحراف وکړو وعده د الله دی په ځای را نه را ز جهنم مؤمن ټول عمر ز جنت ته دا د مؤمنانو د ایمان او هغه کمالات هغه برکات دا دي ښه او الله تعالی وایي دا سه انتظام کړي ښا ببره نو تاکي کمالات حسي او دا کمالات حسي وګوري واس مانونه پیدا کړل او وی زمکه پیدا کړی په دې وو انسان کې وو کمالات اوس تابه دې زمکه نه لویي او تابه دې اسمانونو نه اوچتای خو کدا کمالات تا په ځای راړل نو ته د زمکه نه د اسمان نه الله ته نږدې ته د زمکه د اسمان نه الله ته لوی تظن بانك جرم صغير ته دا ګمان کې دی وړو کوټه وانت باندې پیل شپږ فوټه ګرځم را ګرځم نه نه وفيك انت ويا عالم اكبر پتا کې خود زمکه د اسمان ټوله نقشه پرته ده د اسمانونو نقشه پتا کې ده د زمکه نقشه پتا کې ده ځانو پیژنه چا ځان نه پیژندل زکه ورته وای ولقد خلقناكم فوق خلقنا فوقهم سبع طرائق ولاري ولاري دي ښا دا دې پیدا کړی دي وما كنا عن الخلق نبذ پیدایش ته دي مخلوق نه غافلین غافلا نا خبره خبره خب نا خبره نه پورا زپار تیز باندې وای شي زره زره اشیاء نه د خبر یم د په بدن کې څه کمې دي کم جو سیوا دي کم دي درا کم کم هر څه الله وای ما كنا عن الخلق د پیدایش دنا غافلین غافل نه دا الله تعالی وی انسان تما داسي ته زما ډیر قریب شي او زما خبره ومنه زما توحید ومنه پیغمبر خبره ومنه اخیرت ومنه او که زما د کتاب نه د پیغمبر نه د اخرت نه وغیرہ ته ټول نه یو نه انکار وکاو بیا من بیا د دشمنانو ته لګو تا پاغي باندې غور نه نکړي بیا به زما دشمني وانزلنا من السماء اوس بل دلیل ورته وګوره د بارنه دا د پیدایش د انسان طریقه ده وانزلنا من السماء نازلون د بارنه ودروم دا پزما کې نو زمکه راکاږي دا وبو جذبي کې نو سټوري کې دا زمکه سټور کې خانه فاسکناو فی الارض ایثار کوم دا وبو په دې زمکه کې ليدوم الانتفاع به چې دا تام شي انتفاع په دې باندې وليتم الشکر په تام کې دې شکر بل الله او باسي شکر دې الله رښتیا وایي یو ګټو بوته یو ګلاس بوته ما هم پورې تړې څومره منتظرې اجي اوس کې دې شکر واسي الحمد لله ابیا وی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله په دومره خوشاله شي ولې صائم فرحتان خوشوي د پار روزدار دو خوشاله دي یو روزه ماتي وخت کې او بل په جنت کې زه خوشاله دي ول یو روزه ماتي وخت کې ډیر خوشاله او بل په جنت کې یو دنیا کې درته خلا او بل په آخرت کې درکې فاسكننا ويثاركم دي بولر في الارض فرمای الله وي وإنا على ذهاب به قادرون زه په بوتلو د دې وبو باندې قادر يم کنا شاکر شوي دا وبو بدر نه ختم کوم او شو نو سورې ملک په اخر کې راځي کنه بیا وبو څوک براتلو کې به ماء معين وبو چې ندار باندې دا وبو بدر څوک ان اصبح ماؤكم غورا فمن یاتیکم بماء معین دا ګورې لوی نعمت ته طالبانو کوم وطن کې چې وګني ال تور شي زموږ دې ملک تر لا کور ته وای هغه تور شي جهان د وګونه نه خبر د لوګي نه د تند نه مړیږي وبنشته دې شل ملا لس ملا هغه قبول پتی ګرځي دا د الله انعام دی او مونږ ته وګورئ زمونږ نه شکرای ته وګورئ زه کله کله ځان سره سوچ کوم مونږ تاسو ټول اسراف کو کو بو کې وبو کې اسراف کو دور وبو به یو اسراف وبو کې مو کو یدي قدر کوي او شکر ادا کوي چې الله تعالی وبره خوږي ویره کړی فاس کداو اشاره کوم دی وبولره او ساتم دا وبو فی الارض پرغون ینابیع الارض بل ځای کې راځي پر رګونو د زمګه کې زمګه کې خپل خپل رګونه دي ښا هغه کې دا وبي سارکم وان على ذهاب بي لقادر لبو بوتلو د دې وبو باندې قادر يم نو تاسو شکر وباسئ چې وب قایمي شکر وباسئ چې وبوس کې سلورم دلیل ورته وي فان شان علکم پیدا کوم تاسو به په دې وبو سره جناتن باغونه من نخیل د قجرنا واعناب د انګورنا یعنی هر قسم باغ قران خو مشنمونه خروار یو خبرو کی ټول باغونه دا تمام باغونه ته وګوره دا سبزیات دا میوه دا اندوانه پټکی دا ټول باندې بره باندې کته دې ټول ته وګوره لکم تاسو فائدې لپاره سیا پدې کې فواکه میوه کجورو ته وګوره انابو ته وګوره نور میوه ته وګوره کثیرتن ډیر ومنا تاکلو ا د دین تاسو خوري د پاره د دین تاسو خوراک کوي دا د ما پیدا کړی دي کم ملک خټکه او شي کم ځای تراشي سو کې خوري دې ټول باندې نظر کوي او دا وتا تر راځي خانه الله وای دې ته وګورئ خوشو کم ځای پیدا کم ځای شو راغ کم ځای خوري کم ځای سو چا مخې ته پراته دي او بل په دې وبو سره وشجرتن وتنبت شجرتن زرغنو ونه د زيتون دا زيتون ونه لغه تخرج چې خارجيږي من تور سینا په غرد سینا کې تور غرد سینا ذله لغه دا سینا ذله ده کوی تور یا مطلق جبل دا تور غرته وای بس مطلق هر ځای کې دا دغه کیږي دا نه چې سینا کې کیږي ول تډیرو په هر غر کې کیږي ښا یو زیتون او زمون په ملک کې کیږي یخ ځای کې کیږي ګرم ځای کې کیږي دا دی واجبہ ونه ده او دا دی عجیبه تیل دی په دنیا کې بهترین تیل د زیتون نه هغه نور نشته ده عرب ډیر خو لګ لګي خوري په بهترین په خوراک کې کجوره ده الله عربو لور کړی موږ تاسو له را کړی ده او زيتون بهترین غوړي دي چې دین بهترین غوړي نشته ده لګي خوري معمولی او د دین بهترین نشته ده او یو پیغمبران ورته دعا کړی یو او د او یاو بیمارو علاج دی پکې په زیتون کې نیمه چی په اخرا په ساله نظام ته اچو فائدې وګوره او دا مرضونه مرضونه ټول بلا بتر زړه به خو ته تصور نه راځي په عرب باندې شاز نادر دړه دور راځي ای ای زیتون خوري کجور خوري کا ازمنګ ار لسم کس دړه په بیمارای مچل ته ګوري کپنه ولا جوړي دي دا یا ساتي دا کپنه خدای پاګه دي کافر به قباتي اول دای داسې تیزونه ګولای جوړي کی چې هغه مرض پیدا کوي نو بیا دا غي د پاره کپنه جوړي کی چې هغه علاج پیدا کوي دې چلیږي په دې باندې تاسو نه خبر دا کافر اول داسې ګولای پیدا کی چې هغه داسې مرض پیدا کوي مرض به پیدا هغه ګولای به خپل ډاکټر به لیکي فواید په یو لیکلی او یو مرض پیدا کی بیا دا غي مرض د پاره بل کپنی لګیا دی هغه علاج پیدا دا اوس دا کافر ټول کوي ښا د حکومتونه په دې چلیږي نو وای مخکې خلک وای دا مرضونه مخکې نو دا مرضونه خو دې کپنو غوړي راوباسل او دا ذلې بل لګي او دا ته خي نو جوړ دی دا مرض نه پیدا شي په بدن کې جسم کې دا مثالی دا اثر ورته وي سلفیټ دا مرض دی دا وبم د سړی چي اتی خوري غنمو ته واچي غنمو کې اثر راشي هغه خورا دې ټوپای کې ویندو دې کیم دې یقین ساته کا غلا خوراک کوي دا دې کټې دې اته اصل کالو دې تباریان شي هغه دا مسلمانان غزان خراب کړ دا مثالې دا فصل پیټ او دا شي خون رنگ ارتقا دا مرضونه پیدا کړ او په دې کپ نه لګیا دي مرضونو لپاره چې دا مرض به څنګه پیدا کیږي دا به عام کیږي څنګه نو بل ورپسې لګیا دی هغه جوړیږي د دې ژوند دقه کې تیر شه غټي غټي کپ نه ګوري ها دینه تاسو یې ځان مونږ څه خبر یو او دای کار دغه دی ا دې وې د انسان د پاره د انسان دوست دی انسان دوست نه دی دا د انسان کافر دشمن دی د انسان کافر د انسان دشمن دی دوست نه دی خدای ورته دوست نه وي نو ته ورته کوم ځای نه دوست وایي هغه د انسان دشمن دی اوس مسلمانان وایي دی دا دوست دی او دا په حکمت کې ځانه د مسلمان وجر له مسلمان پیدا پیسې غي ور کوي او دای ولا پیدا کوي نو په دنیا کې ظلم پار کې تمراغت ته هر قسم ظلم راغت دی او مونږه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا مونږ مظلومان یو هر ملک کې هر قوم کې وګوره مسلمان مظلوم دی مسلمان دی الله په قران پوهه کې کدا دنیا خراب ای پتنګ ای بیکار ای اخرت دی الله زمون ټول خسته کی قهر درویش بر جان ریش طالبان سبو وسبغ للآکلین سبغ پخ کړی دی سالن دی للآکلین د خورونکو لپاره دا خبرې دي خبر خورای دا یو بل دلیل پینځم ورته وایي وان لکم فی الانعام او چې دی باندې انسان سوچ کوي یو وخت سوچو کې دی بلیږي فإن لكم فديدر تاسو لفل انعام په چار پایو کې لعبرتا عبرت تعبرونها في انقلاب حال الى حال وګور انقلاب د حال بل حال ته په دې چار پایو کې عبرت ته نسخي کوم کوم تاسو ته مما لا غوخونه دا واخدي فی بطونها چې په ګیرو دې چار پایو کې تاسو کومه لبنا خالصا سائغا للشاربين هغه ورته وای ها لبنا خالصا سائغا للشاربين لبن خالص چې سکون کې د پاره د لذیذ وي د پاره د سکون کې دا د لذت کوم ولکم فیها منافع تاسو له پدې چار پایو کې منافع دي سوداګری کو را را فائدې ته نه اخلا دا به په یو چار پایو کې که تاسو سوچ وکړو او سوره النحل کې تاسو کتلی دي کنه نورونو په دې چار پایو کې لوی عبرت ده او لوی د الله تعالی هغه عظمت قدرت وګوره اپایله ته ملاویږي د وخ ملاویږي د غوا ملاوي د میغه ملاوي من نسقيكم سكوم تاسو مما في بطونها یو ځای نه بل ځای ته لړ شي بل ځای نه بل ځای ته لړ شي په دې بیړو کې توريږي تاسو ځای فعلى الفلك وي په بیړای کې تحملون توريږي اوله بیړای چا جوړ کړي وا اوله بیړای د الله تعالی په امر باندې نوح عليه السلام جوړ کړي وا نو الله وای دا چل خو درته بیړو ما خولې تاسو د کرکونی په سر کو نه پوي دی ما درته دا چلو خوخه د پیغمبر په واسطه باندې او دا شیپونه چلیږي او چې دا بیړې چلیږي دا کشته لانچونه او دا دغه چلیږي د دنیا دا الله وی دغه من له وجه لپاره دا من له دریاب لپاره وعلى الفلك تحملون فدی بیرو جزونو لانچونو کې تاسو سوريږي پنځم دلیل نقلی دی په اثبات توحید باندې ښه ولقد ارسلنا نوحا الله وما ولغ نوح عليه السلام نوح عليه السلام ولغ نوم د عبید الله یا عبد الغفار یشکر د نمونو کې خلاف ته یشکر او عبید الله او عبد الغفار دا نمو خو نوح ورته ولي وي د په قوم باندې جړل ار وخت به جړل نه نیم سوا کاله تبلیغ کول رورا نجاری بنا او خفو په دې قوم باندې جړل نوح نوحی ته وی جړا ته وی چړل وی الى قومي قوم فلتا فقال وی نوح علیہ السلام یا قوم اعبد الله اے قوم توحید قبول کی دا الله تعالی نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی ولی دنیا بیا ددنه پیدا شو کنه اے قوم توحید قبول کی دا الله بندگی کی دا الله مالک من الہ دې دل الہ غیر غیر الله تعالی نه دا موږ چې خدای ته بلی دا ول رسالت کوي دی وای زه رسول یم الا بشر مگر بشر دې مثلکم په مثل ساتو دغه زمون په شان سره ته کې سدي یرید دې اراده لري دې غواړي ان يتفضل يريد اراده لري يعني دا غواړي ان يتفضل عليكم چې علو ځان اوچت کی پتا سو باندې بدعوت الرساله فدعوی د رسالت سره ولو شاء الله کافران وای که رضا شي ود الله تعالی د ارسال د رسول لانزل ملائکه نازل کړو ملائکه موږ ته ملک را لېګلو ملائکه وراغلی و ما سمعنا بهذا موږ نه دی اورېدلی بهذا د ارسال د بشر فی آبائنا الاولین په پلارانو په خوانو کې موږ دا نه دی اورېدلی چې بنده چرته رسول راغله ما که رسول راځي ملک پي ان هو الا ندا پیغمبر زما الله پیرت کوي ان هو دای رد کوي په نوح علی السلام او الله رد کوي په دای باندې چې کوم وخت کزما کې من یدم پاتې کېدل ما به بنیدم پیغمبر لېګم که په زما کې ملک پاتې کېدل ما به ملک پیغمبر لېګلو نو دی وای لا کافران ان هو نه دا نوح علی السلام الا رجل مگر یو سره دی به جنتون پدلی ونتوب دی خیالات فاسدی دی وای ما ته ملک راځي ما ته خبرې کوي لیونه زر مړیږي فتربصوا بي انتظار کوي په دبانې دی به مرشي حتا حين دا وخت د هلاک تمرګ پوری حتا حين الموت د مر مړیږي دی ونه زر مړیږي قال نوح عليه السلام هر کا چې نو مېشي ایمان د دینه الله ورتوي لن نؤمن من قومك الا من قد نو نوح علیہ السلام حق د تبلیغ ادا نه کړ کم مقلا چې الله ورته ایمان نه راړي بس نو جاړه ما خپکیګه ما هغه ایمان نور نه راړي چې الله ورته وایي دی کې نور ایمان نه راړي ایمان ورکول ولا ذوق دی نو ذکر نوح علیہ السلام سوال کو چې رب لا تذر علی الارض من الكافر بیا خو لر کاږي لاري کوسي تنګي کړی دي لارې کوسي تنګې کړې لري کا الله نو جوړ الله تعالی لري کړل خا ورته وی خل لر کومه ته سچل کو قال وی نوح علیہ السلام رب ای رب انصرنی مدد را کی ما ته بما کذبون باغ دې تکذیب کوي انکار کوي دروغ وي ما ته نسبت د جنون کوي ما ته ویلي ونه وي ما ته لی ونه وي وحب الله کوله ای بتعلیمنا الله ورته دا تخت ذاتي کیدا دا ذاتي کیدا دا ذاتي کا الله ورته په وحینا په تعلیم زما سره باعیننا پر برو زما یعنی په حفظ زما ووحینا په تعلیم الجا فاذا جاء امرنا پاوک جرا امر زما په هلاک د قوم سره علامه دادا علامه دا د وفارت تنور چې جوش وي تنور تنور جوش وي په تنور کې وبراوځي تنور کې وبنراوځي هي کې همیشه اور بلیږي هي کې کته داسې وچوي کته چې تاسو مو کو علامه دا ده چې تنور کې وبراوځي جوش وي لاندې نه او په تنور کې نو په دې پوښه چې دا اوس دی به هلاکی نو زمکه ته الله وی وبراو باسه دا خپل یو برکه نو زمګې نه چینه شروع شوې او برنه چړق شروع شو فا فسلک فیها داخله وا پدې بیړای کې من کل زوجین دار قسم من کل زوجین دار نر او ماده اسنین تاکید دقه نر او ماده دا پکې دا کو دا یو نر ایو خدا نرو ماده ورته وای دا پکې داخلو داخلو داخلو داخلو ادریچه ته بیړای و دا پکې ټول داخل کا واهلک آل خپل اهل سو آل خپل انو دی اتتنو اهل خپل اتتنو ادو یا کتان ایمان راوړو نو ټول اتیا ته نشوفه په نیم سوا کال کې دوا او یا کسانو ایمان راړ او ته خدای خپل درې ځامن او درې ځامن خزه او نوح علیہ السلام یو بی بی وفارت تنور جوشو تنور فاسلک فیا داخل و فیا فلیک من کل زوجن اثنه و آلک آلقل الا من سبق علیه القول مگر ناغ جمق کتیر شده فاوان قول تهلاک د جانب د الله نه منهم د دینه چې هغه قنعان دي ولا تخاطبني ته خطاب مکو ما سر فی الذین فنجات دا فی نجات الذین فنجات هغه ځانو کې ظلمو چې ظالمان دي ان مغرقون دی بغیر کیږي دی بغیر کولش ګور بیا بغیر کیږي نوح علی السلام بیا خفو چې ودا بو دا ټول غر کیږي دا ټول بغیر کیږي نو خفو نجانا چې نجات راکې ماته مونږ ته من القوم من هلاك قوم الظالمين د هلاك د قوم ظالمانو نه دلته مختصر او خبره ټول قوم هلاك شروع مشرق نه تر مغرب پوري جنوب نه تر شمال پوري دا ټول غرب وعاش بعد الطوفان 60 سنه شپېته کال پس د طوفان نه نوح عليه السلام ژوند دیو شپېته کال زای مبارک تا وانت خیر المنذری تخنازل انکه نو بیړای رالا په جودي غر باندې ودرېدا هغه جودي غر باندې ودرېدا اوس هم دا بیړای تختی التپرتی اسنجان مولوی سیب د خدای وبخي وي مزه تلو زړی زړی کندتارې دي چا پیر کړې پرتی دا الله خیشو ګورخه آثار زکه سادي ان عبرت واخلي وانت خير المنذر ان في ذلك فدي مذکور قصه کې آیه عبرت ده دلیل له نشانه ده دلیل وایا نشانه عبرت وان شان ذلك كنا لمبتلين هم مبتلين دي ابتلاء کوونکو په بندګانو باندې ازمیخ کوم په بندګانو باندې د مبتلين عبادنا بعده پس نوح عليه السلام نه نور بندگان پیدا کو ایمان ابتلا کو دي کې تفاسیر دواړو کې خبرې کوي نو موږ دغه دواړو ووخه هود علیہ السلام او یا صالح علیہ السلام ان قوم تلر ان شان دال اعبد الله بندگی کوي دا الله توحید قبول کوي مالکم من الہ نشه تاسو له الہ غیر غیر الله تعالی نه افلا تتقون ایت تقوا نه کوي ځان فی الافی الحیات الدنیا په حیات دنیا کې بکثرت الاموال والاولاد اغیوی اغی سو جواب کو قوم ما هذا نه دا پیغمبر الداعی الى الدین چې داعی توحید تا الا بشر مثلکم مگر بشر په مثل تاسو دی مو یې غي مو تاکلو مما تا خوراک کوي دا نه تاسو خوراک کوي تاکلون منه چې تاسو خوراک کوي منه دا غین او یشربو سکی مما تشربون منه هغه چې سکی تاسو دا غینا تاسو چې سکی دیم دا غینا سکی نو ته څنګه پیغمبر شو او دی قوم ته وای ولئن اتعتم کتعذ تابعدار یو که بشرا د بشر د دې پیغمبر فی ما یامرکم چې امر کوي تاسو ته به بشرا مثلکم چې بشر دې په مثل تاسو انکم تاسو انکم فدیدر تاسو اذن په دی وخت کې لخاسرون خاسران دی بترک لذاتکم وما يعدكم بترك لذاتكم في الاخره بعيد دلته د دنیا عيش عيشت په پرې د اخرت په بیا د اخرت څه پته لګي وي دا خو دې ته وي چې تل مدام دي دلته باندې کو دا سه کافر دا کوي ايعدكم اي وعدك تاسو سره دا پیغمبر انکم تاسو اذا متتم پاو چې مرشي تاسو وکنتم ترابا او شي خار ترابا خار شي خار وعظاما ادکی انکم مخرجون تاسو بیا خارجيږي من القبور د قبرونو تاسو بیا د مکه نه راوځي دا پیغمبر دا وایي ګور تاسو به زيو بیا راوځي هي هات هي هات بعد بعد عقلا دا د عقل نه به هي هات هي هات سمانا بعد بعد لري لري د عقلنا دا د عقل نه لري دا یو سړی بیا ذره ذره شي ریزه ریزه شي چوری چوری دي شي یو دې بیا پیدا کی دا د عقل نه بعید ده خو خردي کنه ځکه وای هي هات هي هات بعد بعد ونحيا او ژوندې کېږو بعضې وما نحن مبعوثين امونږ بیا نیو جدا دوباره پیدا کیدون کې بل خروج بعد الموت نا بیا موږ پیدا کیږو نا ودا پاګلان حدیث شریف کې راځي یو سړیو هغه بخاری شریف حدیث دی رامونه ته ویل تاسو لپاره څنګه یره دا داوی ته زمونږ د پاره داسې وی کنه ته ته کیمیا وی کیمیا او چې سخلا به کولا ظلم به کو مونږ له به راجمه کول راجمه کول راجمه کول دومره راجمه کړل پوه شي شپه ورځ په پدې دقه سودا کې وي موږ له بده راړل راړل راړل وی ته ډیر خپلار دا دې پلار هغه سوچ راغی زه خو خپلارم د رزیل بچو او ما خو اخرت له نور سره دي کړی نه مې د خدای په نوم باندې نه مې خدای له سکړی دي نه مې اخرت له عمل کړي ټول رات می تاسو له دواله دي تاسو می ګرځولي او چې تاسو سویلي دي هغه می راوړي دي او تاسو می ګرځولي تاسو بل پیدا کړی دا ما خو خیره تنوي کړی د دوه سوچ راغی ښا او سوچ راغی چې وی خپل اګریتا شنو سوچ راغی چې زما یو خبره بواوري ویاو پیزه چې مړ شم نو ما به اوسوځوي دا چې به مې اوسوځوي نو هغه ایری زما چې دي هغه نیمه هغه په داسې هوا کې پری دی ایرتی چې دا سیلې چې پته یې ونه لګي اني مې به دریاب ته وګورځوي نیو دریاب ته وګورځوي دا زما وصیت او کدی کې نقصان وکړ تا زما ځامن نه هغه هم د خنزیر بچیو وی منګو دادا سکو په تندر یو لګي ملې غټل ډیره ده غټلې را ډیره ده راشه وی سوزو اق شانتی وسوزو چې وی سوزو دریا هوا کې ونستل دریاب کې ونستل الله ورته وی الله حکم کو وای شي بندشه بیا بندشه چې بندشه ودا دی ولي کړی دی وی الله ستاد یری می کړی دی تا ته پته ده تعالیم پارت چې ما دومره نیکی نه لکړې اتش د حصول د دنیا لپاره ما بچولا حلال حرام نه ګټل قتل مینا او راوړی می استاد یې نه مکړی تا ته پته ده چې زه درشم تا ده او عذابې به می انسان یې دم نه دا کار مې کړی د یې نه دا کړ الله ورته وی او بالکل تا زما دې یې کړی زه به خنه مې تا کړی دا الله دې رحم د کیو یې راغلی و چې الله ته ودرېګم زبا سپیش کوم ما خو څخه زنيشته دي دومره یره پکې اخر کې راغله چې یره بچو ته وی داسې چلو کې کزه پیدا شم او زما د خیر دغه نشته دي دا الله دې رحم ته وګوري ښا دا الله دې رحم ته وګوري دا د دې لپاره کستا ذرات په ارض کې خواري په دریاب کې په وجه باندې دا بزرا غونکم تبراشي دي هيهات هيهات توای بعد بعد عقلا لما توعدون اغه تاسو را وعده کوم من الحیات بعد الموت او توای دا دنیا د طرف دا دنیا نه لخانه وما نحن بمبعوثين موږ بیا نه ژوند کیدونکي ان هو الا نه دا پیغمبر الا رجل مگر سړی دی افترا چې د ځان نه جوړي على الله فالله باندې درو وما نحن له بمؤمنين امنګ نیو دل ایمان راون کی وین اتا بدلائل صدقی اگر که دلائل د صدق پیش کړي خو موږ نه منو قالو یا پیغمبر رب انصرنی هود علیہ السلام یا صالح علیہ رب انصرنی ای رب مدد را کی ماتا بما کذبون پاغ جری تکذیب کی پایاتونو قالو یا الله تعالی ورته عما قلیلا فبعدا لقوم ظالمين بعد د رحمت په لپاره د قوم ظالمانو دریم دلیل نقلی ثم انشأنا بیا می پیدا کړل لم نترکم الابتلاء نپریدم ابتلاء بیا می پیدا کړ من بعدهم فزین قرنو قرونا آخرین قومنا نور لوط علیہ السلام شعیب یونس ایوب علیہ السلام ما تسبق من امه مخکواله نکي امه اجل عاد خپل نیټي معلومه په دې احادیث متواتره او معتبره باندې دا قصې دا خو عبرت ته پاره دي حاش لله ای حکایت نه زه نقد حال ما وتسئی خوشببی او سلورم دلیل ورته وای ثم ارسلنا موسی بیا مې ولګ موسی علی السلام وقومهما اقوم د دې دواړو قوم د دې دواړو چې ده لنا عابدون موږ لره خدمت کوونکي عابدون خادمون خدمت کوي قوم زمون خدمت کوي ټول راز او اجزان دي امون په ایمان راړو دا د رسالت منو فکذبوهما تکذیب کړي دی فرعون او قوم د دې دواړو فقالو نشدا وګرځیدل من المهلکی مهلکین د هلاک شو نه په نیل پرودی نیل کې الله تعالی کو پکړ جوار کا غوپی دل درکم او دایره لعلهم يهتدون د پاره دی لار مومي په دې کتاب سره دا لار مومي په دې کتاب آسماني کتاب چې چا ته خي هدي به لار کېږي دا لوی بدبخت دی کتاب الله قانون را لګلې تبغي عمل کو دستور العمل له نو خلق قران پرې خود په خپل خوخه روان شو حکومت پرې خود رعیت پرې خود خلق نو خود پرې دا خوش قسمت دي چې قران تناسي ګوري ورته عمل کوي دا خو خوش قسمت دي دایي وجا پینځم دلیل نقلی وجعلنا ابن مریم ام ګرځول ابن مریم ابن مریم زوی د مریم عیسی علی السلام و امه مور د مریم آیه نشانه دا یو دلیل چې نشانه شو فلم يهتدوا بهما دې هدایت نمونته په دې دواړو باندې وما امعين ادوبو چنداروا او په کې ډېرې زمکه اوچتا دای له هغه ځای ورکړ دا پنځه دلایل نقلیه لا پیش کړل تر دې پورې دا دي دلایل چې هغه دایته معلومو دای د دې وطنو عربو دا ټول لیدلی په مال کړی او ګرځېدلی چې وګوري دا ځای ما دی لور کدا دا دا دا کوم دا ټول د عربو ته معلومو دی ګرځېدلی دا ولا الله ورکو دا دلایل ورته وي دی باندې عبرت واخلا دا خپل جون برابر کا عقیده دی برابر کا عمل دی برابر کا گفتار رفتار کردار برابر کا په دې کې سبا دی وګوره ژوند برابر ټول پیغمبران په دې خطاب کې رسول او پیغمبران ټول برابر دي او خطاب رسولانو سره کوي یا ایه الرسل یا رسولانو کلو خری من طیبات د پاکونه کلو من طیبات خری د پاکونه خوراک کوي پاک پاخوري ښا نو پاخوري چې پا خوراک ته پاکي نو عملو صالحا ورسو دي عمل صالح به ال کول شي چې خوراک ته پاکي چې خوراک ته پليتي عمل صالح نشي کوله او طالبانو خوراکونه خراب شو خوراکونه خراب شو نو عمل صالح کې انسان ناراضي کوي ډیره ولې خوراک خراب دی هغه پاک خوراکونه پاک خلکو بهترینه زمانہ وا مشرانو او خو خوراکونه خوراکونه خو انو دا دا د خوراک حلال په طلب کې ګرځیدو ګرځیدو مزدوري به کوله یو ورځ شپږ ورځې به خوړه یو ورځ به مزدوري کوله شپږ ورځې به خوړه مکې نه لار شام ته شام ته لار بصرې ته لار کوفی ته لاړ اگر دې د پدې طلب باندې یو باغ والا سره نو کرو په باغ کې چې ته میوه له ولې له وته نه دی ورته راته کجوري واغستې یو دوانو سلورنو هغه کجوره کته پریوته چلی نه کته پریوته هغه د دکاندار حق درا واغسته یو پوړو هي کې پټ شمولونو زیدم نو کر راغې کس راغې ټول جماعت یو کته هیڅوک نو مجرا نه واچو الله چې ولس منټه پیندل شل تیر شو انو دې کې وسلويخ تن رااله بیت المقدس په میان کې کیناستل جمعات کې چې کیناستل هغه یو بل ته وی دلته کې ابراهيم دی او د ادهم زی دی هغه بل ورته وی سلوي خردي شو دی د عبادت په خوند نه پويږي سلوي خردي شو دی د عبادت په خوند نه پويږي وی زرا هو ته مې ما ورته چې نوم درته چا خول دی ته پرې دا خبره وی دا راته وایي چې عبادت په خوند نه پوهېږم رښتیا عبادت کوم خو په خوند نه پوهېږم د عبادت کې یو لذت دی یو خوند دی هر عبادت کې پیتا په بصره کې کجوري اغستې یو کجوره پریوتی و هغه د دکاندار حق او تار اغستې و هغه د خړلې ته د عبادت په خوند نه پوهېږي وځه دا اولیاء او ابدال غوثان قطبان رال هغه خپل دغه کوي دی وی د الته روان شم لاړم مصری ته هغه دکاندار می ته کو هغه لاړم ورته می بایستا په ما باندې او حق دی تا کجوره پروته ما راغته ده اما د لوی تکلیف دی نو یا دا پیسې واخلا کثیره واخلا او یا ما توبخه دکاندار ورته وی یو کجوره باندې سلوي خرځو شوې زه په عبادت په فن نه پوهیږم هغه ورته صبر وکړه ما خور د هغه نه تاسو کوم چې غي بخي او کنه خور نه تاسو کې بخل دې جت تړې دې څوک بکې یا دکاندار پوه یو په یو کجوره باندې دې سلوي خرځې د عبادت په فن نه پوهه غت فلا تاکړه یو غورغولو په تندري ولوي یو کجوره باندې سلوي غرضو شي دې دې برا چې دې په عبادت په خون نه پوي درو نو زمونږ دا به دې عبادت په خون څه پوي شي ها دای به موږ په عبادت په خون پوي شو خور موږ سه اوساق النار خيري د خلکو په خيرو کې خون نه عبادت نه کله کله سړی ریان شي چې الله ادا کله راشي او کله کله اکثر دي او کله کله راشي او چې خوراک او ته برابرې خدای دې مسلمانانو خوراک برابر کړي دلته الله خطاب کوي یا رسول کلو من طیبات وعملوا صالحا رستکو عمل صالح بالا فائدہ درکې او خون او په لذت ته پويږي چې خما چې خوراک کې صحیحه اني بما تعملون عليم زپاج تاسو عمل کوي خبردار يم نه باج تاسو عمل کوي خبردار یو زه په هوټل کې ډوډۍ نه خورم د دې وجه نه اکثر سپی لالي خرا لالي ګډړان لالي د ظالم بچی دي بس لوګه تیر کم یا ځان سره کجوري والم یا بل سوال ما موټل نه مساتای ورې دې څه پته لګي اې څه پته نه لګي خان خلک په وریا داسې خوري غي په مرشه کې ډیره چولې خلی اده دی خود خلو خان خراب دی په دې نه پوي خو جوړ راکاږي د علاجې بچی دي انی بما تعملون بری نو که تاسو شکر د ماو باسو په دې خوراک طالبانو لګ دی ښا دا یا ساتي ساز خوراک معمولی دی او زما دا یقین دی خلکو د اخلاص نه تاسو لا شیر اړي اخلاص نه سنگان او میخي غوان راولي حلالي خوري مې رب کې وهي خوشي او دغه د لاسورتي خوان پکې نشته تاسو د عبادت په خوان تاسو نه پويږي خوشي کله سړي باندې راشي هغه ډیر کم راځي خوږي یعنی نور مونږ نه پوي ګول نه پوي خوراک نقصان کته دې بل څه خبر شنه او اخري هيږي نقصان دی او خیال کوي ان هذه امتكم دا عبادت دا عقیده سیئه دا توحید ان هذه دا توحید امتكم دینکم دین ستاسو دی امتا واحده دین یو ملت یو دین ستاسو دی دین یو اصل ستاسو دی اصل یو هغه معنا ته هم دا دې معنا ته هم دا ټول راولا کنه ان هذه دا توحید امتکم دین ستاسو دی امتا واحده دین یو وانا ربکم ذرف صائم ذرف صائم فتقون ويريږي زمانہ کفران د نعمت مکوي یو دین دی یو ملت دی یو توحید دی فتقطعوا نقتك امرهم دينهم امرهم دينهم بينهم فما بين قطع کړي يهود او نصاراو امرهم امر قل بينهم فما بين دې کې زبرات ټوټي ټوټي ټوټي کخار كل حزب هر ډله بما پاغه دین سره لدیم چې د دغه فرحون خوشحالي کوونکی پاغي يهودي په يهودیت کې ډېر خوشاله دي نصراني په نصرانیت کې خوشاله دي هغه بل مجوسی په مجوسیت کې خوشاله دي دهری په دهریت کې خوشاله دي ټول داسې خوشاله تفوت مکوخه كل حزب بما لديهم فرحون خوشالي کوي دا زموږ دین صحیح شیعه ته وګوره شیعه غل خوري غلط دین دی او بس خوشاله وای کی قادیانی ته وګورئ پروازی ته وګورئ کل حزب بما لديهم فرحون مونږه تاسو دې الله خپل دین کې خوشاله کړي یو مسلمان خپل دین کې تنگ دی روجي دی وای منځونه دی او دا دی دا دی دا هر وخت منځونه کو روجي باندې سو الګ هر وخت د خدای ډکای ته شي ته خدای یو ورځ بند کړي بل سال بدی بیا که بند کړي سال بدی دې په نه ګوري ته یو غاړي ته ګوري تا تا خو ستاده فائدې لپاره خان الله ته استاد عبادت ته فائدې نشته فائدې خو تا ته درکړي او مسلمان په دین کې تنگ دی یو فرقه ته دی بلې فرقه ته دی غلطو ته دی برباد دی کلا کو ځای په دین باندې با خپل مذهب اسلام دین دی باندې کلا کو ځای طالبان دي کې و مرګ راشي مزي دي یا نن یا لس کال رسو یا شل کال رسو مرګ روان دی پروا مساتئ ايحسبون اي ګمان کوي دا کافران انما نمدهم زم داد ورکوم دي کافران امداد ورکوم دي کافران له احسان کوم دي ترا به په دې مال سره به په دې سره به په دې سره من بیان من مال و بنين چې دا مال دی او زامن دي چې کافران له مال ورکوم زامن ورکوم نو دا الله غني دی خوخري الله وینا ستاسو ګمان نو سارع لهم فی الخيرات د تیزی کوم دی لر پنیکو کې دا دې سره زما احسان دی بل لا يشعرون بلکې دې نه پويږي ليس كما يحسبون نه دارنګ لکه دې دی وای دا زما مين نه ده دې سره روشي دا خو زما مين نه ده دې سره التبل یاد کې الله تعالی وای زعذابهم دی په جمع کول د مال سره او په خدمت د الواد سره حیات ته مستقل انما يريد الله ليعذبهم بها بما الله عذابي دي بهما په دې دواړو باندې الله تعالی وی دا خو زما عذاب دی کافر دا ګمان کوي موږ د الله ډیر خوښ یو موږ سره ډیره مینه ده الله دا الله مونږ ډیر خوښ یو مونږ ته ډیر مینه ده انما يحسبون ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها چې عذاب کې دی په دې مال الوات سره عذابي ولې هغه مال لګي د مسلمان په تباہي کې د اسلام په تباہي کې د مجاهدینو په تباہي کې لګي نو په دې مال به الله عذابي ها تا د اسلام مقابله کې دا کو نو دا ګمان نه کې چې کافر سره د خدای ډېر مینه ده الله وایي چې ما مینه مسلمان سره وایي زما مینه مسلمان تر ذلیل خوار ساتم ولې برابر غونته ساتم کله لږ سیوا ورکوم لو بسط الله رزق العباد لبغوا بیا دې رامي کیږي نو برابر ساتم ښا قرمان د الله فذرهم پرې دی لره فی غمرتهم په دلالت کې په جهالت کې حتا حين يحسبون انما نمدهم امداد زه امداد کوم احسان کوم دې سره لا زما خوښ دی به په دې سره من مال و بنین نثار لهم فی الخيرات بل لا يشعرون دا نه دا ګمان مکوي ته یاد ته وګورئ نو د کافرو ته وګورئ ښا دی خدای غټ پټ ساتي دا دې مزیدار تاسو غاړي دی ورته دا سي آرام دی ار یو شی آسوده دی ار یو شی په مزو دی ډېر تکلیف ورته ني ار یو شی که غول خوري هم که میتیازت کیو دا سی په مزه اسکی وای شي او خلق ورته پس خيږي خانه خلق ورته پس خيږي ولې د قران نه دی ویلې اجر د قران نه دی ویلې اجر حدیث نه خبر نه دی چې مين د الله تعالی مؤمن سره ده کافر سره مين نه ده کافر سره مين نه ده او د سره د امین او د صدا د سره مینه خو کده غمینه پیژني چې تعالی ایمان درکړي دي قارون له ورکړي دي فرعون له ورکړي دي نمرود له ورکړي دي ځکه ناغله د ایمان ورکی مینه خو تاسو سره چې کلک عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلک کړي د غلبې د یری د ربنا مشفقون ان د یریدون کی یا مین کون کی داغه سره مین کون کی داغه سره بدا یره کی خوشاله مؤمن اروا حدیث شریف کرا دي ته مؤمن مثال له فصل له فصل وکړه یو بل پروتي کله بل بل پروتي تکلیفونه وي مصیبتونه وي والذین اکثان هم بیاات ربهم دی پایاتون ربانی یؤمنون ایمان راړي پایاتون د قران ایمان راړ زمون پایاتون ایمان دی الحمدلله کلک والذین دای تفصیل له والذین تامومنان اکثان هم بربهم چې دی رب خپل سره لا یشرکون شرک نه جوړي شرک نه کوي الله تعالی سره الله سره شریک نه په ذات کې نه په صفاتو کې الله تعالی سره شریک نه جوړي ول قدر خیره و شره من الله تعالی بس خیر او شر ټول الله له جانب نه انسان نه پويږي الله مونږه تاسو رسول خیر راکو قران ته راوستو دین ته راوستو کلمې را له نصیب کړه ته یقین ساته چې ما ته وی د دې شکرې نشو ادا کوله والذین هم بیاات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم دی رب خپل سره لا یشرکون شرک نه کوي والذین مؤمنان آکسان دی دا دوستان د الله مؤمنان آکسان یوتون چې ور کوي ما اتو هغه چې دوی ته ور کړی شوی دی یوتون ور کوي ما اتاو هغه چې دیت ورکړی شوی دی انو او قلوبهم ازرون دی وجلت النرمی رونو کې نرمی وی یریږي رونو کې یریږي خان ما اتاو هغه چې دیت ورکړی شوی دی ښا اتاو ورکړي چې دیت ورکړي تعالی خدای مال درک بلې ورکا بلار دې تیزی کې په نیکو کې او وهم دا مؤمنان لا دي دې نیکو لا سابقون مخکواله کوي یسارعون فی الخيرات هم لها سابقون دې نیکه کې سبقت کې مخکواله کوي لا نکلف نفس تکلیف ناشم الله وی په نفس باندې الا وسع مگر په طاقت تاغ څومره طاقتي دومره هغه باندې تکلیف تخفیف بشارت نه پس تخفیف ورکي بل قلوبهم بلکې زړونه دي ظالمانو کافرانو فی غمرت په حماقت کې دي په جهالت کې دي بیوشي کې دي من هذا د دې قران نه د دې کتاب نه دې قران ته راضی نه یجرون استغاثه کولی چغي والي یجرون چغي فریاد چغي والي استغیثون ويقال لهم لا تجروا اليوم تاسو فریاد مکوئ نن ورځې انکم منا انکم تاسو منا زمانه لا تنصرون نشي اخلاص دې تاسو امداد نشي کولای سو لا تخلصون منا نشي اخلاص دې زمانه تو مشو مغرور بر حلمي خدا د اوریدو دا غې نه را لتړیا ری را لشین کو مولایان دی ادابت په سبق دی ول راځي چې زو وای شي تن کی زون واپس کې دی با ابل باس کول مستكبرین تکبر واکو لوی کون کې دی ایا کیسه کون کې دی ښا مستكبرین لوی کون کې دی به لوی کون کې دی به په دې رسول پاک باندې ځان لوی غني پیغمبر ته وګورم موږ د مکی سرداران یو موږ دوی خلک یو دته وګورم لو اده غو فقیر دی اده دسدي مستكبرين تکبر کوونکی دی ایمان نه یو الوی کوونکی دی پر رسول پاک باندې دی پر رسول پاک باندې یو دا سی غپ لګی چا پیر د بیت الله نه ناسی او د پیغمبر سره آیاتونو سره ټوکی کوي نه خدا ویلیو کنه نه خدا سی ویلیو کنه نه دا وی کنه دا ټوکی کوي سامرن سمانا سامرن د شپې پټو خبرو کول چا پیر ناتی د بیت الله نه داسي یو سامرن یحدثون فی الليل حول البيت پټي خبرې کوي تهجرون تتركون الآيات اپریدی دی آیاتنا تهجرون هجران کې جدائی کې ہدایاتونه نه آیاتونه لری لری تخدیب قران پر دې تریا دا قران دې د مولایان دی خلق وای وشي موږ وو خیر دی وای تاسو دې سوای وسم دا خلق وای پر دې تریا د مولایان خبرې پر دې وشي الکه مولا خو د ګډې نه کوي خو د خدای د کتاب نه کوي کنه نو خدای کتاب پرېږدا د پیغمبر حدیث پرېږدا ته مسلمان دسی اته داوه د مسلمان کې سامرن پټي خبرې کوي دی د دې پیغمبر مستكبرن به په دې رسول باندې به په دې کتاب باندې دواړو ته زمير راځي او ول قول په قران کې ام جاءهم بل راغلی دی ته ما هغه لم یات اباهم چې نه راغلی پلارانو دی ته الاولین پلارانو دی اولین ته ول تاسو پلارانو ته دا توحید مثلا نه راغلی ام لم يعرفوا رسولهم بل کری نه پیژني رسول خپل فهم ذی له دی رسول لره منکرون ناشنا ګرون کی بعد الرساله تاسو رسول ناشنا ګری هغه د خدای پیغمبر راغله قران می دلیل دی دا توا هم یقولون بلک ویلی بی په دې رسول پاک باندې جنت لیوان توپ دی ته خبره دی لیوانو کوي بل جاءهم بالحق والقرار لري بالحق اجر درستا خیر دا بهتر دی من مما فی الدنیا چې په دنیا کې دی هو خیر الرازقین دا الله رزق ورکون کې دی رزق په الله تعالی درکې دا الله خزانه کمی نه دی و انک لتدعو رسول پاک ته تخپل کار کوا پیغمبر دا کاریخه و انک تجیل تدعو توبلی جن انثار دعوت بورکه بلا عوض الى صراط مستقيم دا غلار برابرې درال برابرې توحید تا اسلام تا قران تا دا قران هذا صراط ربك مستقيما دا قران لا ضرب تا نه را وان الذين بدراكتان لا يؤمنون شي ایمان نه راړي بل اخرت په اخرت معنا نه صراط دی د لارنا ته توحید نه د لارې د قران نه لنا کې بو کاګروانی الټا مطلب د خبرې سره پويږي یعنی په خپل حال ځای بدل نکو او په خپل شرک قائم پاتې شو پوه شوي وي پوه شوي کنه فمستکانو نو دي تواضع کوونکی په خپل ځای باندې پاتې لربهم ربت وما يتضرعون اني ذلك ولا الله چې توبه وباس حتا در دې پورې دا فتحنا علی بابا چې ذکلاو کو په ایمان دروازې لا عذاب شدید چې صاحب دا عذاب سخت دی دا هم بي مبلسون ناګری پای کې نو امید شي بیا نو امید شي او دروازې په کلاو کوم بل دلیل ورته وای د توحید طالبانو لو انت فعقل ما نکار واخد سریا هر وخت درته وو نون تر صيغه د ذوي العقول ده په ابن عباس په وای حشر د حیواناتو نشته دی جمهور وای حذر د حیواناتو شته دی ابن عباس په وای نشته دی تاسو د یو یاد نه مخالف شي او د حدیث په مطلب نه پويږي نه غوي نشته دی بل لا راي دا غي هو الذي ذا الله تعالی ذات يحيي جن كل كي ويميت مرول كي وله دی الله تعالی د پر اختلاف بدلول شپې او د ردی دی رز بودی شپه راولی شپه بودی را راولی ګرمي بودی یخنی راو یخنی لري کی ګرمي راولی افلا تعقلون احساس نه پويږي په قدرت د الله په توحید د الله تعالی بل قالوا واذا اهل مکه مثله دا قول کې د اهل مکه مثل ما قال الاولون فمثل لا قول کو اولون قمقلو دا خربي غي خروب دا خبر کوله وقالو دا اولونو مقولو دا دا اغا ولنی داوي اذا متنا قاو کې جملو شو موږ وکنا ترابا شو خاوري و عظامان اډو کې اینا لمبعوثون ایمن و بیا ژوند کیو ولا دلیل علیهم سوا دا عذاب ولقد وعدنا قبي در وعد شوی د من سره نحن من سره واباؤنا پلارانو زمون سره هذا دې بعث دا قیامت ته موږ لارانو ته ویل دي من قبل فقوا ان هذا نه دا مسله د بعث بعد الموت الا ساتیر الاولین مگر درو د فقوانو دي دا فقوانو مو وی قیامت پر دي کوم د قیامت را نه غي دا په زم د دې کې اوایل منکری قل منکری البعث استبعاد ده قل ورته وای الزام ورک لمن چا د پاره دي چا د چار چا لدی چا د پاره الارض ازمکا لمن الارض چا د پاره ازمکا ومن فی هغه په دې ازمکه کې دي ازمکه کې چې سړي چا د پاره دي ان کنتم تعلمون کی تاسو ویلون کې فاخبروني خبر را کې ماتا بخالقها وموجده عن عدم دا دوباره پیدا کول آسان دي قل ورته وایا من رب السماوات السبع سوق دی رب د اسمانونو زمو رب د اسمانو وو رب د زمکو وو هغه ال تاخير کې وای بیاخه او دلته د اسمان مقابل کې غشتره او رب العرش الكريم او زوګ د مربي پالون کې د عرش کریم ال الفرش عرش عظیم عرش لوی عظیم ورته ټول ځوان احاطه کړی دا الى الفرش تشبګي پور سيقولون نظر دی وی لله الله الله دې قل ورته فلا تتقون تاسو تقوا نه کوي الله نه یری د عذاب د الله نه هغه شانته کوي الله نه یریږي قل ورته وایا من بیری سوګ دې په قدرت دار کې ملکوت کل شی با شی دار شي او یجیر الله تعالی یجیر امن ور کوي او چې الله د امن نه درګي کوم په لبه سو په بل ځای شته ان کنتم تعلمون کې دا د کوی کی فلا وجه انکارکم من البعث نشته له وجه انکار تاسو د بعث سيقولون ذر چې وجه لله الله الله امن ور کې دا په خپل وای قل ورتوای فانا تسحرون کوم طرف تاسو ګرځول شي د حقنا ندی نیولی الله تعالی می ولد ولد چې عیسی ابن الله عزیر ابن الله وای وما كان معه من اله اني شي سره دی الله تعالی نه بل اله نبی د شریک مساوی شوقه اله شریک بل شریک ورته نشته اذن کچره وی لذهب كل اله مطلب کړو هر یو اله خدای بما خلق پاغه مخلوق سره چې پیدا کړی او زما غدي پر را دي غبل وې زما غدي پر را دي ولا على بعضهم علو بکړي او بعضو بعض الذين على بعض تو بعض باندې ولم يوجد الان موجود نشو موجود نشو د اوسه پورې نو نتیجه سره وتا سبحان الله پاکی دا الله لا لا شریک ادنا مساوی اعلانا درې واړه بوایقه پاکی دا الله تعالی لرا د ادنا اعلا مساوی ادنا اعلا مساوی عما یصفون عن شی برای نبی الله تعالی سرا یصفون بیا نبی الله تعالی شریک الله تعالی سره بیان هو عالم الغیب دا الله عالم دې په پټو باندې ما غاب عن العباد الله نه شي پټ نه دی چې مخلوق د پټي په شهادت په حاضر باندې فتعالى عما يشركون علي الله تعالی دا نه چې دې شریک جوړي الله تعالی سره الله علی ذات دی هدي الله تعالی سره شریک جوړي دور به حیا دي نو بیان د دلایل د توحید ورته کو د معاد ورته کو سوال د الله تعالی تدینو کې جوړي راشي کافرانو ته ځانو ساتي قل ورته وایا قل وایا رسول پاک ته وای تما نه دا سوال وکا قل ورته قل وایا یا رب ای رب اما ترینی کې جره تخیدا تخویف دې قل وایا یا رب ای رب اما ترینی کې جره تخیما تا ما یوعدو عذاب چې دی لرور کوانګې نه دلا دا چرته کیږي یا رب ارجعونی رب ارجعونی ته جران د جماعت پیژنې کې غوندې اړې ان هذا کلمه دا رب ارجعونی رب انها کلمه دا یو کلمه ده هو چې دا سره قائلها وينكر دې لا فائده له فائده ولنشته ته وای کنه ته واپس لشي عالم برزخ قیامت قبر ته وي ښا عالم برزخ دی په دې قبر دی واجب یا واپس نشي راځي الى يوم يبعثون در قیامت پورې يوم نفخ سور د دوی مش په الای پورې په دال ته پروت دی ته خيو کبه ته مسلمان ته کافر کار ځای پروت او پروت به فلا انصاب بینهم فلا انصاب نبی نسبونا تنفع بینهم چې نه پور دی په ما بین دی کې لا میا دی لا مولا دی دا پکې نشته بیا ښا تنفع بینهم چې نه پور دی په ما بین دی کې فلا انصاب تنفع بینهم چې نه پور دی په ما بین دی کې ولا يتساءلون ان بدین سوال کولی شي بعضهم لبعض يعطي شيئا من الثواب او تحمل شيئا من العذاب فلا ينافي هذا واقبل بعضهم على بعض يتفاءلوا سوال بكي چې سوره وخت تیر شوی دی نو دا سوال لپاره دا به سوال کوي دا نه رسول پاک خپل لور ته لور مبارک ته توي فاطمه الزهرا سیدت نساء اهل الجنه تو یا فاطمه تو لا تتکی انک لا تتکی انک بنت رسول الله فعملی فعملی عمل لزور ورکا خپل لور تداوی وشي ادالي ونی دي وشي پنجاب کې هو غضب دي پیر سره بیا ته دا پیر وای سوی موږ نه وی غم شه زیم تاکي بلا مونږ موګي منډي دکې مونږ منډي هدي ته پیغمبر سوای ته سوای الله سوای ته سوای ته یې ته بس چلو کې ته ځان له پسلو بولی بینو ته ازاس جاهلان پیران شته خان خدای دې پنجاب د پیرانو نه وساته پنجاب یا پیرانو خور یا می خو خور ازریم خذو خور باس نور غرق ټول پس نه کوئی خرمی پیر خو یې شریعت نه خلاف په تندر یولا شریعت کې دنه دا شکر زمون په سرحد کې دا الله فضل ایرانم دیندار هغه شار موریدانیم دیندار ټول الله والا خلک پنجاب کې پیرونی سا بس پیر وایته به غم شزه روجي نسم موږ لکوم ها دا ورکا تا ته پته ولګي خو ته لګلار شي قمقل خلق دی پنجاب دا ډېر قمقل دی وې پیدا نو فلا انصاف رسول الله خپل لور ته وای یا فاطمه لا لا تتکی علی انک بنت رسول تتکی په دې مونږ سره چې لور د رسول الله پاک عمل لزورک عمل لزورک عمل درې ځله ورته وای دا تاکید دی ولا يتساءلون انا بدي سوال کول شي مونږ ډیر بدبخت و رب غلبت غالب شفیات چې په مونږ باندې بدبخت خواله مونږ باندې بدبخت خواله زیات شو وکنا قوما دوالین او مونږ قوم گمراه لا نلتفت الیها مونږ آیاتونو قران ته اړو قتل نه دین ته ربنا نبیا به سوال کوي ربنا الله رب زمونږه اخرجنا خارج کې مونږ به مننه کا په احسان خپل سره مینا ندی دوزخنا دې دوزخ نه موږ وباسي دنیا ته بوزي فین عدنا که موږ معاش شو بیا شرک تا کفر تا فإنا ظالمون موږ ظالمانو موږ ډېر ظالمانو که موږ بیا شرک ترالو او کفر ترالو او ته موږ دې نه وباسي دا دا به سوال کوي موږ وباسي د دوزخ نه الله وعده خلاف نه کوي خالدین فی الله ویل لك الله ته ویل دي الله د وعده خلاف کوي نه تاسو به همیشه دی وای مونږ وباسي انو قال وای ورته اخسئو فيها چې خشي په دې دوزخ کې اخسئو دا دې سپیته وای کورشه چخي چا چخي چې وای کنه دی وړو کې کوتري ته چخي وای اچي غټ سوی هغه ته وای کورشه فرق پکې دا دی ګور پښتو هم عجیب جبه ده غټ سپی ته سوی کورشه اچي دا وړو کې نه هغه ته سوی چخي شه نو دیت داسه اد خجالت ور کوي من عبادی د بندگان مهاجرین او مؤمنانو نه یقولون وی باغی ربنا آمنا ای رب مونږ ایمان راوړل فاغفر لنا بخنو کی ورحمنا رحمو کی انت خیر الرحم ترحم ورحم کون کی تخرحم کون کی په مونږ باندې فتخذتم ممتاز من ولا غیر سخریا پټو کو سره ای سره باټو کی کوجو ګور دې بیا مصلی الوزی وګوره ته وګوره شیخ دې حتا انصوکم حتا کی جیر کده تاسو نه دا غي ټوکو ذکر زما ذکر ای سره پټو کې با کول نو زما ذکر مېر کو وکنتم منهم او تاسو غي سره تضحكون خاندل با غي به صبر کو تاسو پټو کو با صبر کو تاسو ور پسې خاندل الله وي تاسو مؤمنانو سره خاندل اوسم دي مؤمنانو سره خلق خان دي وګورئ ګوره کافر خو ته وګورئ ا دې بعد خلکو خو ته وګورئ حق شی دی ښا انی جزیتم الله وی ذ جزا ورکم بدل ورکم ثواب ورکم یعنی بدل ورکم الیوم نرضی بما صبر صبرو په سبب دای دی صبر کړي انهم الفائز دی بهرمن دی کامیاب دی په درجات الجنان مؤمنان په درجو د جنت کې مزه وکي وایي عدد سنی د شمار د کلونو نه څومره موده تاسو تیر کړی په دنیا کې ها نو قالو وو دې لبسنا یوما دا ټول ژوند ورته یو ورځ کاریږي طالبانو لبسنا یوما ایثار شومږي یو ورځ په نسبت د اخرت او بعد یوم یا بعد ورځ نیمګړی ورځ انو ما قالو ذالک نبو ویل دا دلو جزا انکم تعلمون بویلن کی ما قالو ذالک دا بنو ویل تاسو ډیر وی افا حسبتم اے انکرتم تاسو منکر کیږئ فحسبتم تاسو دا ګمان کوئ اے بنی ادم او اے کافر انما خلقناکم ما پیدا کړی تاسو عبثا عبث الملك بادشاہ دے الحق الوهیت حق دے الوهیت دا حق دے امر دا حق دے حکم دا حق دا بادشاہی دا لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر دا الله تعالی نا بل اله نشته رب العرش الكريم رب العرش كريم دے الى الفرش ورحم ارحمو کې پما وانت غیر الرحمین تفرحم کون کې رب اغفر اغفر معنا به درته بیا کوم ښا اغفر معنا به درته بیا کوم هیڅ ډېر لوی معنا پرته ده هغه چې ځای راشي نه درته مو او اخر کې به درته کوم یغفرک الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تأخر نو که دلته کې وایي نو دلته رب اغفر اے رب ما اغفر بخنه راته وکي نو تا نه تاسو کوم چې ګناه نشته نو بخنه د سنه غواړي پیغمبر معصومی کنا وی خیر کو پیغمبر معصومی کنا نو اغفر له وای سوال دا نو بس دلته کې او پیدا چې استغفار دو قسمه لري استغفار دو قسمه لري ښا دا یا سات یو استغفار د امتی دی موږ امتیان یو کړه یو استغفار د امتی دی موږ استغفار غواړو یا الله مانا جرم شوه دې ګناه شوه دې ما تبخنه وکا یا الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنا نه ګنا را نه شوي دي او خدای ما پټو ساتي د عذاب د ګنا استغفار د امتی دار ما پټو ساتي د عذاب د ګنا استغفار د پیغمبر نو ته استغفار د پیغمبر دا د استغفار یا الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنانا نو پیغمبر پټ الله ساتل او موږ اتا خو ګناګار یو اقرار کو خدا ته یا الله ما پټو ساتي د عذاب د ګنانا دا استغفار دوه قسمه ده یو استغفار د امتی دی یو استغفار د پیغمبر دی استغفار د پیغمبر د آیات دی کتابونه جواب کوي ترک اولاد بعض وی دا امت ګناه ده بعض وی دا قبل النبوت ده بعض وی دا صغائر دي دا ټول مخدوش جوابونه دي مخدوش جوابونه اعلی جواب دا ده دا ما ته په یو لاک روپۍ ارزان چې دا ما او پیجند خوشي استغفار په دوه قسمه او پیجن یو استغفار د امتی یو استغفار د پیغمبر استغفار د امتی یا الله ما پټو ساتي ګناه مې کړې دې اخبار کوم د عذاب د ګنانا او پیغمبر وای رب اغفر اے رب ما پټو ساتي د ګنانا الله پیغمبر پر ساتره د ګنا معصوم ده کنه هر پیغمبر معصوم نه ده یا ساتي د ګنا نه ازمن عقیده ده او پیغمبر خپل وی اللهم باعدنی بیني وبین خطاياي کما باعدت بین المشرق والمغرب یا الله ما د خدایونو ذات وساتي لکه مشرق چې د مغرب نه لري دي ما د خطا نه داسې لري کې د ګنا نه د خطا نه الله پاک ساتل دي قربان د الله نه الله دې مونږه تاسو ته په دې لفظ کې مونږ ته بخنه وکړي ورحم ارحم را باندې وکړي پټ مې استاد برحم کې مې راولې زما سنشته پیغمبر وای ګوره چې پیغمبر څومره شکست نفسي کوي سلور مسلې ذکر شوي حاصل د صورت راوت س اله الا الله مخکې صورت ګران نه نو پاسای کنه بلې پاسې 15 منټه وخت مډیر وکړه